فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم سورة نور په دې صورت کې قواعد بیانېدل د پاره د دفع د فحشاو اول څلور احکامات ذکر شو دو قولی او دو فعلی چې قول به هم د فحشا و نه کوي او فعل به هم د فحشا و نه کوي د هغې نه وروستو آداب سبعه بیانېدل په آداب سبعه یا آداب عشره په هغې کې اوه اته یا پنځه مخکې ختم شو د دې ځای نه پنځم ادب ذکر کوي او پنځم ادب دا دی چې کوم کس هغه کون شوی دی کون پیژنې کنه خزه مړ شي یا کومه خزه کونډه شي ده یا کوم کس ته دا هغه واده نشتی سر نشي ولا لانه دي یا کومه زنانه هغه واده نه دي شي نو الله وی دا په نکاح ور کوي د دوه ودونه وکړي ځکه معاشره پاکیږي په واده سره واده چې دی وکړو نو معاشره به پاک شي کومه زنانه چې دا داغه باره کې به سو خبرې نه کوي ځکه د زنانه د هغه قلا څه شي دا دروازه بند کړه دا یو دروازه بند او رڼا مخې لګ به ښکاری شي نه د زنانه قلا دا دی چې د هغه خاون وی وادي شي ځکه د خزي د پاره دوه قلاونه دي یو قلا دا د خپل پاک دمنی او دویمه قلا د خزي د پاره خاون دي چې خاوني د خاون ولا خزه هغه پاکوي نو هغه منې څوک داغ ماغ او داغه تپوس څوک نه کوي د دې وجنوي دا خزي په نکاح سره ورکي دارنګي معاشره پاکه کوي په دې باندې نن سبا داس چل شي دي چې ودونه کران کړی دي واده کول ګران کار دی او بد عملی او بد فعلی او زینونه د حر... آسان کړی دي د دې وجنه غ رسم رواج دومره زیات شوی دی چې هغه رسم رواج اوس پښتنو تم را ورسېدل چې هغه صورت ته جهز اختیار ک او خلق چې سو پورې دا جهز نی ور کړی نو خپل لور دانه واده په پښتنو کې هم په ځینې ځایونو کې اوس مطالبه شروع شوې چې مطالبه کې چې ته خپل دا لور منګ لراکه خو دومره دومره سامان ور سره راکې دا رواج اول صرف په هندوانو کې بیا مسلمانانو ته منتقل شو نو بیا صرف د هندستان په مسلمانانو کې داغونه منتقل شو پاکستانی مسلمانانو نو بیا د پښتون علاوه نورو جبواله چې په هغه کې دا ډېر زیات اوس دا په پښتنو کې شو نو په کور کې زنانه ناشتي دي د دې وجه نه نشي ودی دي چې سوار لس تولي سونت نه غواړي په پښتنو کې بعض ځینې کې داسې دي چې د جنۍ والا مطالبه ډېری کوي او اوس بعض ځینې داسې دي چې هلک والا مطالبه کوي نو دا ټول مطالبه دا ناجایز دي د مطالبه صرف د مہر ده مہر ولکې ده او نکاح منی ورکا چې معاشره صفش نو سبا د پرسوشي چې سبا غ جنې ناس ته ناس ته پکور کې بیا وتختی نو شرم او بیزتی جوړ شي نو پلاری بیا خپي معنا څه نکاح سره ورکه او کړه ان کی هوشي نکاح منی واخلې یعنی که زنانه په نکاح واخلې کاله کې په نکاح اغله زنانه وکړي والصالحین من عبادکم ایام جمع د ایم ده ایم ویل کېږي هغه زنانه او کاله کې دا ولی ځکه کمرې مشرک ته کافر دی هغه ته دعوت ورکاول ځکه هغه اول محتاج د څه شي دی د دعوت محتاج دی د مسلې توحید محتاج دی د واده نه مخکې او چې کوم واحد دی نیک دی نو هغه له واده وکړي دا واز ولې ګنجایږي دا بندي که اوس داسې کس ته چې ګرځي واده پسې خو واده ورته نه ملایږي جنې نه ملایږي نو دې دې سي چلو کی الله وی دې دې ځان پاک صاف ساتي پاک دامن دې ځان ساتي دا سینه چې دې بد عملو پسې ګرځي چې ما ته اوس واده نه ملاويږي یا زنانه نه ملاويږي نو دې ګرځي بد عملو پسې الله وی نه ځان پاک ساته ک الله ستاده پر لیکلی الله به تعالی وعده راکړي هدا ابو هرره رضی الله عنه ته نبی له سلام ویلو کنه جف القلم بما انطلق قلمونه وچی دي ستاسو د پانه چې کوم شی الله لیکل لغه ملایي نو وليستعفف الذين وليستعفف الذين ځان دي پاک ساتي هغه کسان وليستعفف الذين ځان دی پاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا ګور لا یجدون دا د وجدان نوم راځي او د وجد نوم راځي دې دې کې وجد لا یجدون نکاحا چې طاقت نه لري یا نه ملاويږي ورته نکاح حتا یغنیم الله من فضله تر دې پوري چې مالدار به کې الله دلرا من فضل د خپل طرف نه خپل فضل نه دل به الله مال ورکی خزه بول ورکی په انتظار دی کوي په بدعملو کې دنه واقع کی الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اوس ګور د دې سره په ته د مخ کې سره چې منځ کې دارړ ول الذين يبتغون الكتاب کوم غلامان چې عقد کتابت غواړي عقد کتابت خو پیژنې کنه کتابت د عقد دار دا مکاتب چې ورته وي هغه غلام چې هغه خپل مالک ته وي چې ما نه پیسې په قسطونو واخلا یا د پیسې براکم خو ته ما آزاد کا نو هغه ورته ځکه پیسې دی راوړې ته آزادې نو دی وسره قسطونه وکي چې سبا څه کال راکم ما سبا کال راکم شپږ میاشتې بعد داس دا مکاتب ورته ځکه د سره به لیکلي کوي لیکلي به وکي چې دومره وخت کې دا پیسې راکړي کله چې دا پیسې ورکړي نو دی آزاد شو نو اوس دا مکاتب دلته ولې راوړم اسکی دا غلام ځکه مخکې غلامان ډیر زیات غلامان وینځي نو داغو بنی کاونه نو نو بد عمله او زینونه وزیات نو الله وی دا غلامان چې دي کنه د په طریقې آزادوي یا ول ودونه کوي نو اولی وی چې والصالحین من عبادکم و ایمائکم هغه لهم نکاونه وکړي ځنې ځای کې ویل دي چې دا غلام آزاد کې کله قسم دی خورن غلام آزاد کا زهار کې غلام آزاد کا بل څه مسله د قتل وشن غلام آزاد کا ځکه چې معاشره د زیناونو نه پاک شي د بد عملو نه پاک شي نو اوس دلته وایي چې یو غلام تا پس راغی او تا ته چې ما سره عقد کتابت وکړو کا ور سره ځکه چې دیوم آزاد شي چې دا بد عملی په معاشره کې ختم شي نو هغه کسان چې غواړي عقد کتابت مما ملکت ایمانکم د هغه نه چې مالک شي دي خلاصونه تاسو داغو نو فکاتبوهم نو عقد نو مکاتبه کوي ان علمتم فی خیرا کچری پویږئ تاسو پاره کې فیم خیرن پاره کې د خیر خیر څه ایمان تاسو ته دا پته ولګی چې د خیر د ایمان راوړي دی یا مسلمان دی نو آزاد کړئ واتو من مال الله الذي اتاكم وزدا خطاب مالدار ته دی چې دا غلام دی د مکاتبت غواړي کتابت غواړي حق د کتابت یا یو غلام دی واده کول غواړي یا یو غریب سړی دی واده کول غواړي دا مالدار دا مال به خدا سره قبر ته نه وړي کنه دوله ورکه تنه لګ ډیره حصہ لګ لګ ورکه خیر دی دا الله چې کوم مال تعالی راکړل دوله ورکه چې ځان آزاد کی دوله دا مال ورکه چې نکاونه وکي نو ځکه یو آتاو مم مال الله ورکي دیتا د مالونو د الله نه هغه چې تاسو ته الله راکړي دي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا وس په یو رسم باطل من رد کوي او دا بل یو حکم دی په جاهلیت په دور کې داو خلق به ځان له وینځي ساتلی وي او پاغو به بدعملې کولې داغه منې پیسې ګټلې نو الله وی چې یو وینځه پاغه ته ولې زور کوي په بدعملې مجبوره کوي سره دې نه چې هغه وینځه دا غواړي چې زه دی بدعملی نه کم سری پاک نو الله وی ولا تکرهوا فتياتكم زور مکوي فتياتكم په خپل وینځو باندې فتيات مراد وینځه ده دغه معنا بل دغه ور پسې کوم فتياتكم وینځي خپل علل بیغا په بدفعلی معنی په زنا باندې بغا ویل کیږي زنا ته په زنا باندې مجبوره کوي ما ان اردنا تحسنا کدو غواړي پاک دمنی کدو ځان پاک دمنول غواړي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا او ته دا مجبوره کوي ولی اکراه په ولی کوي دې د پاره چې ته واخلې پاغي باندې سامان د دنیا چې ولټې پاغي باندې سامان د دنیا دا دنیا په صرف وګټي دغه د پاره پاغو زور کې بد عملې پکې خو دې کې یو اشکال ان اردنا تحسنا کدو پاک دمنی غواړي نو زور په مکوا او که پاک دمنی نه غواړي نو خیر دی بیا په زورو که زنا دی کوي په زور په زنا وکړه نو هغه یو جواب دا دی چې دا ان شرطیه دی کې نه دی د کې ان په معنا د از دی نو از دا تعلیلی راځي علت راځي ان اردنا تحسنا دې د پاره چې دو غواړي پاک دمنی زور په مکو د زنا ده زکه دو غواړي پاک دمنی مخکې مونږ کپه کې وي کنه ان اردنا تحسنا او دیم جواب دا دی یو زنانه تحسن نه غواړي پاک دامنی نه غواړي نو بیا خو هغه بدلمنه کېدل او بدفعل کېدل هغه خو بیا زور نشته خو پر هزار څه بیا کوي دوی معنا دا ده ولا تکرهوا فتياتكم د فتيات د مراد لونه دي خويندې دي, دي. او د بغانه مراد نکاح دی او ان اردنا تحسنا د دین مراد هم نکاح دی معنی بدا شي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ولا تکرهوا زور مکوئ په خپل لونو خويندو باندې علل بغائی په نکاح نه کولو سره علی البغاء په نکاح نه کولو سره ځکه چې نکاح نه کوي نو دا سبب د سي د زنای کنه یو زنانه چې ته د نکاح نه منع کوي خو سبب د زنا جوړي کنه هغه بیا هغه زنا کوي نو زور مکوای په خپل لونو خويندو باندې علی البغاء په نکاح نه کولو سره ان اردنا تحسنا کدو غواړي نکاح کول کدو غواړي ان اردنا تحسنا کدو غواړي نکاح کول لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې د پاره چې ولټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا سامان د ژوند د دنیا د پاره تاسو څه کوي دا زنانه مجبوره کوي چې نکاح مکوا مطلب دا مالدار لبه ورکوم دا لور به چاله ورکوم مالدار لبه ورکوم چې مالم څه شي راکی کنه څه پیسې راکی ځکه لور چې د باز سړیو شي باز علاقو کې او خوشاله شي وزه پیسې را لکورته نو بیا هغه لور هغه په شکل د مہر کې په صورت د مہر کې پیسې د پلار واخلي نو دې د پر دا لور نه ور کوي په نکاح باندې چې پیسې پیوګټي الله ژوند د دنیا د پر دا چل کې ځان بدنامه ومن یکرهن فإن الله من بعد اکراههن چا چې زور وکړ په دې زنانو باندې نو یقینا الله تعالی من بعد اکراههن ورستو د زور کول نه په دې زنانو باندې غفور رحیم بخون کې مهربان دی کې او زنانه چا مجبور کړ په زنا کولو باندې څه ته ویل کیږي مبینات او بینات کې فرق موږ پرون کړو کنه بینات هغه په وضاحت کې پس شي کې په احکاماتو د عقیده کې او مبینات په احکامات د اعمال اعمالو کې ومثلا من الذين خلو من قبلكم او نمونی دا هغه کسانو خلو من قبلكم چې تیر شوی دی مخکې تاسو نه نمونی حالات دا خلقو چې تیر شوی په خاص تاسو نه الله یقم تاسو ته بیان کړل وموعظه للمتقين ونصيحت د پاره د متقینانو الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه دا غ تقریبا 47 نمبر آیت دغه پور دی 47 آیت پورې او په دې کې الله یو مثال ذکر کوي د توحید په یو خاص عنوان سره چې الله نور السماوات او دا داسې مثال لې چې په دې کې الله نور خپل ذکر کړی دی او ورپسې دو مثالونه د مخالفو په ذکر کې چې پاغه کې ظلمات ذکر کړي دارنګ په دې کې ورپسې دې کې دی باب کې صفات د مؤمنانو په ذکر کړي شپږ او په مقابله کې صفات د منافقینو په ذکر کړي او بیا په ذکر کړي ادله عقلیه دلایل عقلیه پنځه به ذکر کوي پر لپسې او آخر کې به ترغیب ور کوي الله نور السماوات والارض دی آیات ته آیات النور وای آیات النور ورته ځکه وای چې په دې کې پنځه ځله لفظ د نور راغلی اول ویلی الله نور السماوات الله نور دې رڼا د اسمانونو د زمکو نو دا صفت د الله تعالی دی اور پسې دویم ځلوي مثل نوره مثال صفت د نور د الله تعالی نو هغه نور نه مراد صفت د الله تعالی نه دی بلکې هغه نه مراد چې توحید د الله دی او ځکه چې نور اضافت شي د سشته الله ته اضافت شي او دا قاعده چې مضاف د مضاف الیه نه غیر وي نو الته نور څه شي دی توحید د الله او دریز اور پسې بیا نور نور نور ذکر کړلی نور علی نور ایهد الله لنوری دا پنځه زې دا نور راوړل دې د پاره چې دې آیات دې وجنه دې آیات تسوي نور وي سور آیات النور د الله نور السماوات والارض الله نور دې د اسمانونو د زمکه دا نور د الله په اسماء الحسنا کې دی د دې نور بعضي علماو معنی کړل مدبر دي ځکه الله مدبر السماوات والارض الله نظام چلون کې د اسمانونو د زمکو بعضی مفسرین وایي چې تا... تعویل او تاغه پکې مکوي بلکې دغه د نور معنی کوي او چونکه هغه لازمی معنی کوي د نور ځکه د نور د وجنه الله دا نظام چلی د نور د وجنه دا نظام د دنیا د عالم چلیږي او ځنوې نور معنی سه هادي هدایت کوونکې الله نور السماوات والارض الله لار خودونکې دی هدایت کوونکې دی نو څوک د هادي معنی کې څوک د مدبر معنی کې اوس دا کله چې نظام الله چلی د ځمکې اسمان په دې کې الله چاته محتاج نه دی نو چې الله نظام چلی الله منور دی اوس راشه د هغه یو مثال الله وی پیش کوم دته څنګه د الله د نور مثال الله څنګه پیش کوي مثال داسې دی مثل نوری کمشکاتن مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې مثل نوری فی قلب المؤمن مثال د نور د الله تعالی پزړه د مؤمن کې کمشکاتن فیها مصباح پشان د تاخچی دی مشکات پیجن تاق تاق هغه ته وای چې په دیوال کې یا په دا کې او سوریو کې چې هغه طرف نه بنوي نو کمشکاتن پشان د تاخت فیها مصباحن چې پاغي کې وی چراغ مونږ ورته دیو ویو فیا مصباحون چې پاغي کې دیو وی ګور مشکات ولی وی مشکات زکه وی چې دا مشکات کله دیو کې دی کنه نو رڼا ټوله راغونډ شي کته داسې اوار مخامخ ځکه رڼا کې غیر رڼا خوروي خو چې رڼا راغونډه برته ولې غتې زراز المصباح فی زجاجه دغه دیوا دغه چراغ وی په شیشه کې دغه چراغ پس کې په شیشه کې ولی غني وجه دی یو وجه دا ده چې څوک پوکی دي دا چې دا چراغ مړ کی نو د مړ کول نه بچ کول د پر په شیشه کې یا دې د پاره چې سیلې براشي تیر سیلې را براشي ناغه سیلې د وجه نه چراغ مرشي نو په شیشه کې دی لکه څنګه د بلفونه په شیشو کې بندي یا الزجاجه کانا کوكب دري یا خود دې وجه نه په زجاجه کې دی چې رڼا تیز شي دې لپاره چې رڼا تیز شي دا سي پړقي کې د لري نه شیشه ده ځکه تا دا مصباح په شیشه کې کې خو دا شیشه د رواغه سپ تاقچه کې کې خو دا نو لري چې ورته ګوري هغه نه ورنا راځي پړقيږي یوقد من شجره مبارکه هغه ونه چې مخکې سورې مؤمنون کې ذکر شو سورې مؤمنون کې مخکې ذکر شي دي کنه هغه ونه برکت والا چاغه زيتونه تند زيتون ونه ده خلا شرقيه ولا غربيه ګوره د زيتون ونه کې ډیر خیر او برکت الله چول بیا دا ونه چې لا شرقيه نه شرقي طرف ته چې نور په ډیر زیات لګي او ولا غربیتن نه په طرف د غربي د سوري طرف باندې دا یعنی نه په همیشه نور دی چې همیشه په نور کې ده او ولا غربیتن نه همیشه په سوري کې ده بلکې درمیانه ځای کې دا ځای کې ده چې کله پنوري کله په سوري یکاد زیتها یضیئو وز د هغه تیلو الله صفت کوي خو څه شي دی صرف اسی هغه تیلو ته چې ګوري هغه پړقېږي خپل پکې ورنا ده دا صفا شفاف تیل دی ولو لم تمس سنار اگر کې نیوی لګېدل هغه ته اور اور ورته نه دی لګېدل خو بیا څه هغه پړقېږي هغه تیل خو کون اور ورته ولګي نو نورون علی نور کور ورته ولګي نو رڼا شي له پاسه د بلې رڼا ګور نور ذکر کړه دا یو نور نه دی ګڼ شي نورونه ذکر کړه یو نور مخکې ذکر کړه بیا زجاجه ذکر کړه چې هغه پړقېږي بیا هغه تیل ذکر کړه چې هغه پړقېږي بیا ورپسې نور ذکر کړه نو انوارات دي ټول نور علی نور يهد الله لنوره من يشاء اوس بیا غ مشبه ته پر ورشه يهد الله لار خي الله پاک لنوره دغه نور ته دغه مخکې چې کوم ذکر شو دغه مشبه ته الله لار خي هغه چاته چې خوښ شي د دې توفیق الله هر چاله نه ورکي بلکې خاص خلق له ورکي اوس ګوره دا خو د الفاظ معنا شوه اوس تشریح د مثال داسې ده چې د سینه د مؤمن الله مشابه کړي د مشکات سره سینه د مؤمن الله مشابه کړي د مشکات سره دغه تاخچی سره هغه تاخ سره الله مشابه کړي او زړه د مؤمن الله مشابه کړي د سیج سره دغه زجاجه سره شیشه سره شیشه سره الله د مؤمن زړه مشابه کړي ګور په شیشه کې درې اوصاف پکار دي یو صفت دا پکار دی چې شیشه نه ډیره سخت وي نه ډیره نرم وي ډیره سخت نه وي د ګټ پشانه چې راچې تنبیګ نه چې راچې ماتيږي او نن ډیره نرمي په شان د خټه د خټه په شان نرم هم نه ده بلکې درمیانه ده دویم صفت دا د شیشې چې صفا وي صفا ستره بالکل او دریم صفت دا غسی شفاف شفاف پیژنې شفاف څه ته وي شیشې کې چې پوری را پوری ښکاری کندي د شفافیت وي او کله چې پور را پوری پکې نخ کاری کنه د بازي دغه کې چې لګیدلی لکه دا شیشه لګیدلی د ملونه وي رنگ رنگ والا یو دا شیشه لکه دې کې پور را پوری ښکاری یو شیشه بلې هغه ته عربی کې مثلج وي مثلج د واورې شانه واورې کې پور را پوری نخ کاری خو د سپین دا شیشه د خو شیشه شفافه ده صفا سوتره د پړقي نو د مؤمن زړه چې دا نرم دی دی به نرم مؤمن زړه به سي نرم وي د مؤمنانو د پاره سخت وي د کافرو د پاره ازلتنا المؤمنین واعزتنا للكافرین د مؤمنانو د پاره بنري او د کافرو د پاره به سخی اشداء على الكفار رحماء بينهم او زړه د مؤمن به صفا سوتره وي ځکه شیشه ده کنه صفا سوتره به د سنا د شکوک او شبهاتنا شکونه شبهات پر د زړه کې نوي نه په توحید باره کې نه د سنت باره کې نه د مؤمن باره کې د د به شکوک شبهات نوي دارنګ شفافیت دا شیشه به شفاف وي نو عمل د مؤمن او حکمتونه د پزړه کې وي د عمل به صفا ستره وي ځکه چې د عمل تو ګوري کنه د پورا پورې ته نخکاری د مؤمن او د هغه عمل د وجنه د د پدې زړه کې به یو رڼا وي خاوس عقیده د مؤمن توحید د مؤمن هیڅ اشترا مشابه کړل هغه مشابه کړل دا غ نور سره هغه دیوی سره مصباح سره هغه سره مشابه کړی دی کأنها کوكب دري کأنها کوكب دري څنګه چې دا شیشه دا پړقېږي د ستوري په شان لري نه نو د قرنګي ایمان په زړه د مؤمن کې د لري نخکاری د قرنګي ایمان د پزړه د مؤمن کې هغه خپل مقصد تر رسوي په تیارو کې دک په تیارو کې هم د کنه شرک او کفر او بدعات د هغه مشرکین په منځ کې دي خود د ایمان غرانه د سیس تر رسي خپل هغه مقصد تر رسي نو د قرنګي د دې مؤمن ایمان د هغه سره قرآن او حدیث نه د خپل ایمان دا غزنه بل کړل سه نه قرآن او حدیث چې پاغي کې شکوک او شوبات را نشي یکاد زیتها یزی ګوره دا تیلو تعریف کوي څنګه چې هغه تیل پړقېږي د قشان قران او سنت کپه دې سو ک عمل کوي نو ډیره خده کنه کوي دا بیا هم پړقېږي د قران او سنت په خپل پړقېږي یو کادو زیتها یوزي او ولو لم تنسسنار کپه دې سو ک عمل نه کی کنه بیا هم دا تیل پړقېږي اکه سو ک عملو کینو نور نالا نور که څوک په دې عمل وکي الله دا نور ولا ورکي نو بیا قراناش نه د مؤمن د نور الله تعریف وکړه الله نور السماوات نو يهد الله لنوره من يشاء هدایت کې الله په خپل نور تاغه خپل نور طرف تاغه چاته چې وغواړي څوک چې د الله خوښ اوس وجه د شی به وګورای ګوره موصوف چې نور دی هغه په داسې صفاتونو سره موصوف کو چې په هغه په هر حالاتو کې دغه نور دی غالب دی څه شي باندې غالب دی په تیارو باندې لری نخکار یا غرنا چې کله تیار وی کنه رڼا راشي نو هغه تیاری ختم شي کنه نو دقه شان الله پاک د دې مؤمن دا ایمان زره ور کړی دی دل الله غلا باور کړی دا کله چې دې مسله توحید بیان کی او دې قران بیانې نو الله پاک د مؤمنانو په ځړ کې د سره محبت پیدا کی سيجعل لهم الرحمن ودا ځکه ته مسله شروع کړه کنه او الله د خلقو په ځړونو کې محبت پیدا کی او کله چې د د خلق مخالفین شي د د مخالفت شروع کی نو په د منې په حجت کې نشي ضرور دی دی همیشه په حجت کې ضرور دی نو الله وی دلز یو روب ورکم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب د کافرو په ځړ کې یو hebat او روب د واچوم دارنګي مخالفین دل ختمولو کوشش کوي چې راځي دې ختم کوم اوس نو الله وی یریدون لیطفئون نور الله بیافواههم دو دا غواړي چې نور د الله ختم کی په خپل پوکو سره نشي ختموله نو یهد الله لنوری توفیق ورکي الله خپل نور ته هغه چاته چې خوښ شي وایي ضرب الله الامثال بیانې الله تاسو ته مثالونه بیانې الله خپل مثالونه خلق ته والله بكل شيء عليم الله پاش منه پوره نو که تعلق دې مثال سره شي معنا څه دا مشکات چې پاغه کې څه شری زجاجه دا په زجاجه کې مصباح دی مشکات هغه تاخچه چې پاغه کې څه شری هغه زجاجه ده او پاخي کې هغه دیو ده فی بیوت نو دا دی پاغه کورونو کې کورون نسی شه مراد جمعتونه فی بیوت دای پاغه کورونو کې اذن الله ان ترفع چې حکم کړی دی الله پاک ان ترفع دا غي د عزت او د عظمت کولو الله دا حکم کړی ګور دې کې ترغیب ورکې ستا چې خپل په جماعتونو کې رڼاګانې جوړې کړي ځکه تمیمی داری رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اول دیو هغه بل کړل رڼا هغه تنظیم هغه کړو پاره نو خپل په جماعتونو کې څو کوي رڼاګانې جوړې کړي تیری مو جوړوي فی بیوتنا زنا الله وان ترفع او کدا ممثله سره ولګای مخکي ممثله څه شو دعوت ته توحید او دعوت ایمان ته نو دا دعوت د توحید او د ایمان فی بیوتن په جمعاتونو کې په کورونو کې ا کورونه سي جمعاتونه اذن الله چې حکم کړی دی الله چې دغه توحید بیان کوي د فکرونو د الله کې ان ترفع د عزت داغه چې عظمت دا غو کې شي عظمت د جماعتونو څه دی هغه په حدیثو کې ذکر دی کنه په جماعت کې بدبویو مو جوړه خوشبو پکې جوړه کا په جماعت کې خوشبو جوړه کا بدبوی تنه لري کا د جماعت صفایو کا جماعت ته داخلي ګنو خيخ په مخ کې کا ګس خبرستو کا چې کله جماعت نه وزینو ګس خپه مخ کې کا خیرستو کا او کوم اسکار چې نبی علی السلام خو لیا غو کا دې د پاره چې درس او تدریس کوي ته د قران درس کوي نو راشه پدې کې وکا اشاره دې عظمت ته جمعات پس کې دې پدې کې دې چې ته پای کې قران بیان کې حدیث بیان کې علوم بیان کې ا حدیث کوم راځي کنه مخکې وزل منګ ویلو چې غټ غټ جمعاتونه به جوړ کړي عمارتونه به غټ غټ وي هو هي خراب من الهدى هغه به خراب وي روان به وي د هدایت په اعتبار سره هدایت په پکې نه وي هدایت څه د قران دی کنه قران به پکې نه بیانېږي یسبح له فیها بالغدو والعسل تسبیح وي پدې کې پاکي وي د الله پرې جمعهتونو کې بالغدو والعسل ساره او ماخام پدې کې دعوت ورکي مسله بیانېږي توحید بیانېږي تسبیح د الله وي بیګای او سبای رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله په دې کې اصحاب د نور هغه چا چې دعوت ورکړو کنه د هغه شپږ صفات ذکر کړي په دې کې اول صفت ذکر کړي رجالن دا ناری نه دي دا بهادر دي دا کسان ځکه دو په دې کورونو کې مسله بیانې د جماعتونو کې دو دا الله نوم چتای دو مسله د نور بیانې دو یو بهادر خلق دی او ګور رجالونی ولی وي ځکه جماعت ته برازي سوق فی بیوتن په دې کورونو کې رجالون سړی دي کوم کورونو کې جماعتونو جماعت ته سړی راځي زنانه باندې راځي د زنانه موس په کور کې اولاد ډیر ثواب ورته په کور کې ملاويږي نو دا نارینه به جمعه ترازی او په دې جمعه کې ودو د الله ذکر کوي خو ذکر شرعي غره غیر ز... غیر شرعي ذکر پیژنې دا کوم چې وسره غړي یا چغي او باسي جمعهتونو کې یا زور زور سره ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله یو ورته ناس لا اله الا الله بل لا اله الا الله پیر سے بھی سبحان الله غوی سبحان الله پیر سے بھی الحمدلله غوی الحمدلله عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته چاوي چې په جمعات کې خلق حلقه جوړ کړل او ذکر اسکار کې یو سبحان الله نور وتی سبحان الله هغه جولای د غټو ځکه کړو راغی وی من عرف من عرفني فقد عرفني سوق چې ما پیجن نو پیجني کما سوق نه پیجن نو زیب نه مسعود ما دا کپړې دي لا زړې شوی نه دي هغه لوخي لا مات شوی نه دي چې کوم د نبی علی السلام په وخت کې مونږه غوستل او وجئتم ببدعت ظلمه تاسو په یو تور بدعت سره رات لوکړل چې یو سبحان الله وینو بل وی سبحان الله دا ولې دا د شر شي شروع کړ نو ګټو سره وشل جمعات نه وسغلول تاسو دا بدعت شروع کړ نو زیادې به الله په دې جمعات کې سړي خو په طریقې شرعیه باندې غیر شرعي طریقې باندې باندې یادې لا تلههم تجارت ولا بيع عن ذکر الله بل صفت ول ذکر کړي چې ګوره دې به تجارت هم کې تجارت ښه کار دی ښه کسب دی دې به تجارت کوي خدا تجارت په ګوره دې غافل کینا دې به ځان له بيع او شراء کې خو دې به غافل کیږي نه پدې کې لکه تجارت شروع کړلې خره تجارت خو هغه تجارت د د لپاره شیطان شو د مون نه منع کړ دین نه منع کړ پوه دا وبال لې تجارت هغه پکار دی چې تا د الله د دین نه منع نه کی نو دویم صفت لا تلهم تجارتون چې غافل نکی دلرات تجارتون تجارت سوداګری ولا بيع الناقص الخرسولان ذکر الله دی یادولو د الله نه دی یاداش د الله تعالی نه یخافون یوما یره کوي د داسې ورځې نه تتقلب فيه القلوب چې ګډوډ شي پاغي کې زړونه او سترګې یتقلب اوړي راوړي مطلب څه ګډوډ شي پریشان بشي پاغي کې زړونه او سترګې پریشان شي ځکه کله چې انسان ډیر پریشان شي کنه نو دا زړه هم ګډوډي او سترګې هم د زړه د دړکن هم ګډوډ شي نو د قیامت ورځ غوډه غټ hebat ته کنه دا غرضی د hebat نه یریږي ليجزيهم الله واحسن ما عملوا ليجزيهم الله دې د پاره چې بدل ورکړي الله دوتا احسن ما عملوا خسته بدل دا غاملونو چې دو کړلې کوم عملونه چې دوکړه ګور احسن دي دې کې وي خو د احسن په مقابله کې حسن راځي کنه خو دې کې د احسن مقابله کې ګوره حسن نه دی دلته احسن وي چې د د د عمل موافق د شریعت سره وي نو دا احسن دی چې چا عمل موافق عمل کې اخلاص وي او موافق د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم وي نو هغه احسن دی هغه عمل احسن دی ويزيدهم من فضلي او زیاتی ور زیاتی ور کې الله د تخفل فضلنا والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ور کې چاته چې غواړي به حسابه والذین کفروا اعمالهم كسراب بخيات يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا اوس د دې ځنه الله بل مثال ذکر کړي دو مثالونه به ذکر کړي خدای مثالونه د مشرکین د ظلمت والا مخکې مثال ذکر کړه چا د نور والا مؤمن داغه د عقیده ذکر کړه اوس دا مثال ذکر کوي د مشرک خو دا هغه د عمل ذکر کوي ځکه مشرک دوه قسم عمل کوي کنه والذین کفروا اعمالهم هغه کسان چې کفر کړل عملونه ددو اعمالهم جمع راوړ دا جمع ولې راوړه ځکه چې یو عمل دی بد کوي شرک کفر کوي بل عمل دی ښه کوي ښه عمل څه دی مونږ کوي زکات ور کوي د خلق سره خیر خیرات کوي خېګړه کوي احسانات کوي نو د د دا خیال لې د دې مشرک چې مزد چې کوم دا نیک عمل کوم منځونه کوم شپې تهجد کوم دا زکات ور کوم دا خیرات ور کوم دا عمل خو نیک عمل له الله سره جمع شو کنه جمع کیږي او کله چې زه قیامت پر ځي الله خوا ته ورشم نو مال به الله د دې عمل بدله کې جنت پر راکړي دا دا خیال دی الله وی د دې عمل مثال دا سي دی لکه شګوګل مونږ ورته شګوګل وای شګوګل پیژنې شګوګل ریګستان د شګوال ریګستان یا داسې اوار میدان کسرابن پشان د شګوګل دی هغه شیو سړی د شګوګل کې روان دی یا په یو صحرا کې روان دی د تګې شی دی ډیر زیات نو دته دا چې دا چې ګوري غرمې ټیمي کنه دا سړی ته لری نه وبخ کوي لکه په دې روډ چې سړی روان دی ستري غرمه کې نو دا روډ مخ نه چې خټ کیږي سړی باندې وب دي پی خو چې څومره نږدې کیږي بیا وب نه دغه شان ریګستان کې ومه نو ته دا الله وی د د عمل مثال داسې پشان د شګوګل دغه تګه سړی چې هغه شګوګل په سیمنډ کې کنه چې لاړ شل ته وبني الله وی چې د قیامت پر ځرا شي زما خواله نو لم یجدو شیئا دی به اوس شی ونه مومي څه عمل بد نه الله یال تبذم ما به مومي زبې دوزخ ته ورځو ځکه دغه عمل د شرک کړل کنه هغه شرک لکه دغه عملي ختم که عملي ولا وسیز نو الله وی هغه کسان چې کفر کړل اعمالهم کسرابن فكذلك الكافر لا يجد من جزاء عمله شيئا دغه رنګ کافر به انومي خپل د عمل غ بدله څه شی به ونوي بل وجد بل وجد الله بلکې او به امید هغه دی کې الله لرا الله به مو مسخ عمل دا بد نه سراب سره چراغ نو څه شی به ونومي نو الته الله نو فوفاه حسابا د تبد د حساب پوره ورکی او دویم که چرته دیمه توجیه شي د عمل تراجی شي نو بیا هغه کې تقدیر ضرورت نشته عنده ضمیر بم بیا دغه عمل تراجی معنا بدل شي حتی اذا جاءوا تر دې چې راشي د خپل عمل سره لم یجدوا شیئا او بنمومي دغه عمل نسی شي پاغه ځای کې او وجد الله عنده او بنمومي هغه ځای کې د الله خپل عمل سره اوس الله بل مثال ذکر کوي او دا دوم ظلماتو ذکر کوي خو دا ذکر کوي د جاهل مرکب د چا د جاهل مرکب و هر آنکس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر بمانت هغه سړی چې نه پويږي او په دیم نه پويږي چې زه نه پويږم دی به همیشه جاهل وي لکه دا بل سړی په خبره کلک شي تور ته خبره کوي دلیل پیش کوي هغه په خبره کلک ولاړي ولی وی زمين جنبت سما جنبت نه جنبت ګل محمد ګل محمد څه بنخوز دا ماغه جاهل له تیری دی بعضی د پاسه د بازونه اذا خرج يده لم يكد يراها کله چې دی د الله سره او بس نو وینیا غیلرا نو طریقه دا ده مثال چې یو ظلمت د باندې د شرک دی یو ظلمت په دمنه د شرک ته د شرک کوي بل ظلمت په دمنه انکار دی جهلی انکار عنادي انکار کړي دیم هغه ما غوجنه جهل او دریم ظلمت د عمل د فسق او د فجور د وجنه په دمنه هغه راغلي د اعمال او اخلاق بد دي او سلورم ظلمت د سو جن راغلي چې د په خلکو باندې زیات او ظلم کوي د ټولو تیرو کې دین خته دي خو د ته د دینه باوجود خپل ګنا نه ښکاري د خپل ګنا نه ښکاري کدی لاس راو باسي کنه اغه لاس ورته د تیرو کې نه ښکاري نو د خپل ګنا نه ښکاری خپل زیاتې ظلم نه ښکاری حالان کې دغه خلکو سره زیاتې زرونه کوي شرک کوي انکار کوي خبره نه مني یو ټولو تیارو کې نخته وي الله ولان دې باندې په تیری دي د دې تیارو د وجنه د دې تیارو نه باوجود د خپل ګنا نه ښکاري دا څه شي دی د جاهل مرکب وي هغه پیرانو پس روان دي هغه مليانو پس هغه داسې گمراه کړي دي چې هغه به حق ته نه پریدي نو الله وایي اذا اخرج يده لم يكد يراها کدی راو بس خپل لاس لرن لم يكد يراها نږدې نه چاغی لرو ویني ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بس هغه څوک ومن لم يجعل الله هغه څوک چې ورنکړي الله تعالی غته نور نو فمالو من نور نبوی نشته هغه د پاره هیڅ نور چې الله غ ته نور ورنکی کوم نور الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات اغه نور الله ورنکی نو د تبع نور نشتی اغه نور توحید وکنه نو دغه اغه نور نه محروم پاتې شو الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا وس د دې زینا د نور حاصلولو او د ظلماتو نه بچ کېدو د پاره عقلي دلایل پیش کړي سو دلایل پنځه دلایل عقلي به ذکر کړي ګور دې کې والطير صافات مارغان خپل وزر خړون کی دا ولی وی دا ځکه چې دا خلقو ته د لری نخکاری او په دغه وخت کې دوی تسبیح ډیروي نو الله وی الم تر ان الله يسبح له آیا تنه ګوري چې یقینا الله له تسبیح او هغه څه چې په هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي والطير صا والطير صافات او مارغان غړون کې دي خپل وزر لرا او خپل د وزر کولو کړي کنه الله وي دغه وخت هغه تسبیح وي کل قد علم صلاته وتسبیحه صلاته صلاته دا ضمیر راجی دی هر یو هر یو د ملائکو ته هر یو د انسانانو ته هر یو د فرشتو ته کل قد علم هر یو د دونه پوه دی په صلات په صلات خپل باندې په موس خپل باندې او تسبیحه زمي راجه دغه دغه تمارغانو ته په تسبیح خپل منی د اټمار خانم پويږي چې څنګه تسبیح وایي او کل قد علمک علم زمير راجي دی الله ته نو الله په دې په صلات د دې پیریانو انسانانو د ملائکو وتسبیح هو په تسبیح د دې مارغانو باندې په دې منی عالم دی والله علیم بما يفعلون الله په دې پاغه څه چې دوی کوي او دا دلیل جامع دلیل دی الله وی اتنه ګوري ان الله یوزي صحابا چې الله شړی وریازي لره یوزي اس جا ویل کېږي ستا شړل وتا او اس جا ویل کېږي چې د یو خوا بل خوا اطرافونه څه اجزا را جمع کینو هغه ته اجزا ویل کېږي یوزجی را شړی را جمع کوي ځکه د وریځي یو ټوکړال ته د نو بال ته د بال ته دا راوځي کوي یوزجی صحابه راوځي کوي وریځ را شړی وریځ ثم يؤلف بينه بیا جوړخ راولي په من د ټوکړو داغه کې وينزل من السماء او وری اراوری الله وی د برن اراوری د برن او با من جبال فيها من برد من جبال راو الله راوری د برن اسمان طرف نو با من جبال د وریزونه چې په شان د غرونو دي من جبال وردا جبال دا استعاره ده او مشبه به مراد نه مشبه یعنی وریزی پشان د غرونو من جبال یعنی دا په اسمان کې غرونه نه دي بلکې من جبال پشان د غرونو دي دا وریزی کل جبال السحاب کل جبال من فيها من برد زنی د زنی غلای دا برد برد څه ته لیکي غلای تا بدلی را بدلی الله پاک شپې او ورځې لرا یقینا پدې کې عبرت ده لپاره د عقل مند او اولو الابصار والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع اوس دا بل دلیل ذکر کې خو دلیل استفلی چې ګور الله دې خلق مخلوق ته وګوره مختلف قسم مخلوق مې پیدا کړی او دې مخلوق کې د دو ګرځېدو چال ته وګوره الله وي الله والله خلق كل دابه الله پیدا کړی دی هر زنده سر مما اند وبونه من ما اند کوم و نطفه نه فمنهم من يمشي على بطنه بعضی د دوا غنی چې يمشي على بطنه چې ګرځي په خېټو باندې په خېټو خپل باندې ګرځي خېټې مې څه ګرځي مار ګرځي کنه يمشي على بطنه ګرځي په خېټه باندې ومنه من يمشي على رجلين بعضی دي چې هغه ګرځي په خپو باندې څه شي دي انسانان مارغان چرګان دا په دوه خپو ګرځي ومنهم من يمشي على اربع او بعض دونه غدي چې ګرځي على اربعين په سلور باندې په سلور خپو پیژنې غوا میخه بیزا ګډه سپې خر اس دا ټول چې دا په سلوري ګرځي خو یخلق الله ما یشا پیدا کوي الله تعالی غس چې غواړي ګور په یخلق الله ما یشا کې شرط ته کوي چې بعض حیوانات داسې دي چې دا غو خپل الله زیات پیدا کړی دي لکه زنځه شو زنځه پیژنې ځنې خلک ورته هزار پای وي وی د دې زرخ پی دي خو بعضی دا غو ذکر کړ دي چې کدا زرخ پیو مې او که سلخ پیو مې او که اتخ پیار سوچي خو ګرځي په سالوري ګرځي په سالورو خو مله نو ځکه هغه ته مستقل ذکر ونه يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شي باندې قدرت والا دی شپږ صفات ذکر کړي د مؤمنانو او په آخر کې بیا درې آداب ور کوي او مسله د خلافت په کې ذکر کوي الله وی ويقولون آمنا بالله وبالرسول په دې اولنی آیات کې درې صفات د منافق وی دا مؤمنان په خلیبان امن دا منافقان په خلیبان امننا بالله من ایمان راوړل په الله باندې او پر رسول پر رسول باندې من ایمان راوړو په الله او پر رسول زمنګ ایمان دی لکه مخکې سوره بقره کې تیر شو و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا التم دعا مننا وي واطعنا منګه تابعداري کو ددو د دې الله او د پیغمبر اطاعت کو نو ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي یو ډله د دوی نه من بعد ذالک رستو د اقرار نه اقرار یو چې موږ د الله او د الله د رسول منو خداغه نرسو سکه بیا مخړې ګرځي داغه نه وما اولئک بالمؤمنین ندی دا خلق ایمان راوړون کی مخکې ویلی و ما هم بیش... ما هم یشعرون او التم د ایمان ذکر کړو چې دو ایمان نه راوړي نو اولا وما اولئک بالمؤمنین نو دې کوم درې صفات واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وز دې منافق ته توې د روان راغله فساد راغله ته ورته راځې روغه د لوکو د پیغمبر خواله راشه قران ته راشه کینې تاسو فیصله کو راځي دی ویننه قران ته نه کینم دې ته دا فیصله زنه کوم دا د منافق علامت دی چې کله ورته شریعت وکنه دی نه کوي دا الله دین تکینه نه کینی وې زکه چرو ته زم او زه دې عدالتون ته زم واذا دعوا الى الله کله چې راو بلل شي دو الله او در رسول ته دې د پاره چې فیصلو کې پمن ددو کې اذا فريق منهم دغه وخت یو ډله د دوی نه مورزون مخړون کی وی هغه سره موږ نشو کولای دا فیصله خو کدوله پکې فیده وی شریعت راغی نو دې معلومات مولوی صاحب نو کی مولوی صاحب داسې صورت ته دې کې زه شریعت کې ګټم هغه ورته یا او دا ته غوستا ګټه په دې چیغه کې شریعت کوی څوک چې شریعت نه کینو هغه مسلمان نه دی هغه به ظالم هغه به منافق هغه به کافری چې په شریعت فیصله نه کوي راځي په شریعت پکې ولې د ته پته ولګی چې دا خو و زګټم کنه خو کدا ورته پته ولګي چې دیګي ګورته بیلی شریعت څوک کوي ځان کافر کو شریعتونه نه کو راځي دی پاکستان دی دغه کې دغه کو چې پته ولګي چې پیسې خرچه کو چې زما د پته ولګي یاتو الی رازی الیه دی فیصلی تا دی پیغمبر تا یا دی خبره تا مزعنین قبل انکی زر قبل انکی انقاد اواجزی کونکی یو دم راشی او دا موږ منو ذکر ده پکې فایده ده کنه افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله الله وی دې د فیصله ولې نه کوي په کتاب الله باندې شریعت باندې ول نه کوي افي قلوب مرض اي پزړونو د دو کې د نفاق امیر تابو بلکې دو خشک یان دي د دو شک ته د دې شریعت او دین باره کې آیا د دې وجنام یخافون یحیف الله علیهم بلکې یریږي دوی ان یحیف الله چې زیاتې به وکي الله ظلم به وکي الله تعالی په دوی باندې او رسول داغو رسول د الله په دوی به زیاتې وکي جدا چې اغله فیصله ویړه نو بیا به سو شي زیاتې به وشي بل اولئک هم الظالمون بلکې دغه ظالمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اوس دا شپږ صفات د مؤمنانو ذکر کوي د دې ځنه چې د مؤمنانو د شپږ صفات وره دا په مقابله د صفاتو د مدشا کې د منافقانو منافقانو ته وی چې راشه د الله د الله د رسول په صلوات وره ناغو نه راتلل اوس مؤمن ته وي انما كان قول المؤمنين یقینا د وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې وبلل شي الله او د رسول الله غته دې د پاره لیا کوه بینهم چې فیصلو کې پمند دو کې ان یقولوا سمعنا واطعنا وای دوی دا مؤمنان وای سمعنا منګه واورید واطانا تابعداري کو ګور مؤمن ته چې کله وی دا الله دا الله د رسول په صلی تراشه ناغه سوی غوږ نور تکي غود واور میرد او اطاعت کوم نو الله یو اولایک هم المفلحون دغه دی بچ کیدون کی زما د عذاب نه دغه بچ کیدون کی دي ومن يطع الله ورسوله هغه دنه په دې زړه کې پرته وي تقوا دنه په دې زړه کې وي نو ومن یطع الله ورسوله چا چې اطاعت وکړ د الله او د رسول دغه ويخش الله یره کوي د الله تعالی نه یره کوي د الله تعالی نه په بار د راتلون کې عملونو کې په بار د تیر شوی عملونو کې یره کوي دا الله تعالی نه په تیر شوی عملونو کې په بار د تیر شوی عملونو کې چې الله کوم تیر شوی عملونه می چې کړ دي کنه هغه ګناونه غلا ته معاف کړي الله نه یریږي او ويتقي او تقوا پراتلون کې عملونو کې تقوا کوي پراتلون کې عملونو کې خشیت په تیر شوی عملونو کې او تقوا پراتلون کې عملونو کې نو فاولائک هم الفائزون فائز کې فوز او په فلاح کې فرق دی فلاح ویل کېږي نيل الخير والنفع الباقي في الباقي في اثره حاصلول د خیر او د فائدې چې اثر داغي همیشه باقی وي هغه ته څه دی فلاح چې ته حاصلوي څه شي خیر او فائدې حاصلوي او داغه اثر همیشه باقی وي هغه ته څو هغه ته فلاح ویل کی او فوز ته ویل کی الخلاص من المكروه والوصول الى المحبوب ځان بچ کیدل بچ کیدل د مصیبت نه او مقصد ته رسیدل هغه ته لیکيږي فوز روست بیا راغله پته ولګي اوس جهاد لتل نشتی کنه نو اقسم بالله جهد ایمانهم قسمونه کوي په الله باندې جهاد ایمانهم کلک قسمونه ناشنا ناشنا قسم بخوري پر رب الكعبه مې دي قسم غور داسې غټ قسم بکي مونږ تاسو سره خامه خزو پیغمبر ته وي ته صرف مونږ ته حکم وکړه څنګه وي واقسموا بالله جاد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن پیغمبر که ته حکم کې دوته نو دوبه وزي تاسو را الک کله چې دا جهاد موقع نو هغه کې خو نه وتلی او اوس وای چې زوزم نو طاعت معروفه طاعت معروفه تابعداري تاسو معلومه ده طاعت معروفه د دې د درې معنی دي اوله معنا دا ده چې شرعي طاعت شرعي طاعت کول هغه څه شي دا خو معروف دی هغه څه شي دی هغه قسمونه نه کولی تاسو قسمونه شروع کړی دي شرعي طاعت دا دی طاعت معروفه هغه شرعي طاعت چې خو معلوم دی هغه څه شي دی هغه قسم نه کولی نو عبارت داسې دی طاعت معروفه شرعیه خیر خیر من انفسهم چې تاسو کوم قسمونه کوي کنه د دین هغه غوره دی قسمونه مکوي هغه طاعت معلوم دی دوی معنا دا ده تاسو باندې لازم دی هغه طاعت شرعیه علیکم طاعت معروفه پتا سمنه لازم دی هغه طاعت شرعي هغه په ځان باندې لازم کړي تاسو ولې هغه شرعي طاعت هغه پرې دی او درېمه معنا دا ده تاسو طاعت چې هغه معلومه مشهور دی چې هغه طاعت خپل مفاد د فار دی د دنیا د پاره خپل خواهش د پاره دی طاعت تاسو معلوم دی چې هغه څه د پاره خپل خواهش د پاره دی د خپل مفاد د پاره نو طاعتکم طاعت معروفه ومعلومه تاسو طاعت هغه طاعت معلوم دی او معروف دی چې هغه څه دی خپل مفاد د پاره دی خپل دنیا د پاره دی او طاعت معروف څه شي دی هغه هغه اخلاص تزړه دی تاسو ذمہواری پیغمبر نشي چتولې تاسو د پیغمبر ذمہواری نشي چتولې د پیغمبر ذمہواری تاسو ته مسله رسول تبلیغ کول او تاسو ذمہواری صلاح منل نو تاسو راشه د پیغمبر خبرو منئ او پیغمبر اتی الله واتی الرسول اطاعت کوي د الله اطاعت کوي د رسول فان تولوا فانما عليه ما حمل فان تولوا کواوړي دل دوی نو فانما عليه ما حمل نو یقینا د دې پیغمبر په ذمہ باندې هغه دی هغه کار دی ما حمل چې هغه سپارل شوی دی دته فانما علي فانما عليه ما حمل یقینا د دې پیغمبر په ذمه باندې هغه شی دی چې د تسپارل شوی دی ما حمل چې د تسپارل شوی دی وعليكم تاسو په ذمه باندې ما حملتم هغه څه دي چې تاسو تسپارل شوی دی پیغمبر تسپارل شوی تبلیغ بیان کول د مسلې او تاسو تسپارل شوی دی منل نو تاسو خپل کارو کې پیغمبر بخپلو کې وان تطيعوا تهتدوا کتاسو اطاعت وکړه د پیغمبر تهتدوا نو هدایت په عمومي ځکه اطاعت د پیغمبر دا هدایت دی وما على الرسول الا البلاغ المبين نه په پیغمبر باندې مگر رسول لخاره نو درې خبرې به تاسو لوکم مال یو خبره سوکه ایمان راوړی په ما باندې زما په وحدانیت باندې ایمان راوړی دویم عمل وکي په طریقې د پیغمبر باندې واعمل الصالحات او درې موکي يعبدونني ولا يشركون بي شيئا شرک ما سره ونه کوي نو چې کله دا درې خبرې تاسو کړئ نو درې بدله زوکم لا یستخلفنهم فی الارض تاسو به خلیفګان کم خلافت بدله درکم او دویم تاسو دین به مضبوط کم پر ازمګه کې او دریم زب تاسو له امن راکم تاسو منی وا امن راوله الله دا وعده رښتیا کړې ده هغه مفتی نظام الدین سره رحم الله دی الله وبخي کنه هغه ز افغانستان ته لاړم مولا عمر سه ټول ناس یې ماته تلک بیان وکړ وزه پاسې زما زین کې سنو ما خو سو وي یو دم دا آیات مې زین کې الله راوي وی دا په خپل بیان مې پدې منې شروع وعد الله الذين امنوا وعده کړی دا الله تعالی دا کسان سره چې ایمان راوړل تاسو نه ګور من کوم ویل دي من کوم کې اشاره ستا چې ټول مؤمنان سره ګور الله وعده نه کړی چې هغه به خلافت ورکړي بازولا زګه دا خلافت دا د الله یو غټ نعمت دی دا الله پر چا نه کوي دا الله خاص خلق منی کوي نو الوعده کړی دا الله دا کسان سره چې ایمان راوړ دي من کوم د تاسو نه یعنی بعضی د تاسو نه غو سره وعده کړی دا چې عمل کړی وي نیک په طریقه د پیغمبر لا یستخلفنهم فی الارض خامخا خلافت پور کوم د تپزمګه کې خلافت پور کوم دوه تپزمګه کې ګوره خلافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې مدینه تمام علاقه فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرتدین منکرین زکات هغه ختم کړو شام واغس هغه ډیر علاقه هغه واغس حضرت عمر رضی الله عنه دور راغی خلافت دور دی 22 لاک یا سو کې 20 لاک مربع میل زمکه منی هغه خلافت وک او حضرت عثمان رضی الله عنه دور راغی غی نه زیات کړ روس حضرت علی رضی الله عنه کې هغه کې زیات شو وروسته د عمر ابن عبد العزيز رحم الله بیا په دریو بر اعظم باندې حکومت په دریو بر اعظم باندې هغه د خلافت نظام الله چلو لا يستخلفنهم في الارض دا وعده الله رښتیا کړی دا ادا وعده الله د هغه خلکو سره کړل چې دا شرایط په ځان کې راوړي من کو کار د کفر ک ایمان من کې عقیده توحید د خو زمنګ عمل د پیغمبر نه خلاف که بل فرض زمونږ هغه دغه برابر شي نو که شرک کیږي زمونږ په اړه پروا نشته زمونږ علما په شرک باندې خپه کیږي نه وای چې موږ نظام اسلامي راوړو او مرګټیا د مشرکانو سره هغه ته دعوت ورکول نشتی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ورپسې الله قید لګولې تر هغه پر ته نظام اسلامي نشراويسته تر هغه پر خلافت ته نظام نشي قائمول چې دا درې خبرې درکې نه ایمان په الله وحدانیت عمل صالح د پیغمبر طریقې طریقه د پیغمبر دا یوازې نه چې مونږ ګيري پریدو پړکو نه پنسي پر کو مونږ کو صرف پیغمبر طریقې په دغه نظام اسلامي کې هم دي ته چې په کومه طریقې غواړي پیغمبر وی قران وی نظر کته کا سترګې کته کا د خود سره مخ نه پاسه دا ټول په دې کې دي بیا دا نه دي دا ټول باندې به عمل کوي وعمل الصالحات دا دي صحابه څنګه خلقو خلافت چې الله غول ورکو عمر ابن عبد العزيز رحم الله بارک رضی چې هغه کله چې خلیفہ نو نو بیا علاقه ته بتن په وو او خانو به داغه کپڑے سپسوري وي دومره کپڑے به وي داغه او کله چې خلیفہ شو خپل خزي ته وی چې په ډیر محبت سره می کړی وی ډیره محبوبه می خو اوس د مسلمانانو خلیفہ شوم اوس ته داس چلو که کمانه ته طلاق اخلي واخله که طلاق نه اخلي نه یې جمپړه کې پاتې کېږم خپل تمام مال په بیت المال کې جمع کړ اسنه چې د مسلمانانو څه شي وخورم ایو خزر اغله بار نه وي د خلیفہ کور کوم دی وی دغه دی عمر ابن عبد العزيز لګیو خټه لګوله وی دور داسې وکتل بیا خځه ورته رخصه شرم دل راځي ما ته ګوري دور ته ښه خټه بیا خپل دیوال من لګوله اخذ دند در کلاړه دند د خځه د پوز خلیفہ سب کور کوم دی هغه دقه دی وی خلیفہ کوم دی وی دا دی وی دا څنګه خلیفہ له زخه راغلم د دنه سې شي غوښتو د پاره نو اوس خو میډه غواړي چې دلته شي ورکم هغه ورته وی چې خلق له ورکړه ورکړه ورکړه دا حالت جوړ شوی او تعالی برا کې خیر دی دا چې خلیفګانو عمر رضی الله عنه په دقه شان بار په ډاک کې پروت ځان کې به هغه صفات پیدا کړي د صحابه وو د نبی له سلام صفات هغه به ځان کې راولي نو پس ته به دا د ملويږي ولا يمك كما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلافت ورکړو موږ مخکنو ته مخکې څوک په بنی اسرائیل کې الله ولنه خلیفہ څوک را لګلو تاسو معلوم دی داوود علی السلام کړه اولنې خلیفہ آدم علی السلام رسو خلیفہ داوود علی السلام یا داوود ان اخلفنا څنګه د سیاحت ته تم خلیفہ کړي ولا يمكنن لهم دينهم او خامخ مضبوط پکو موږ دوله دین ددو د دو دین به مضبوط کو الذي ارتضى لهم اغه دین چې پسند کړی دی دوی لره الله پاک دوله الله غ دین خوښ کړی دی اغه دین به دی مضبوط شي زموږ دین ولی مضبوط نه دی ځکه زموږ عمل نشته ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا او بدل بدل کې ورکم دولره من بعد خوف مرستو د يرنه امنن امن په دې علاقه کې وځ امن راولم درست دغه نه بس شي امن الله دا درې خبرې به وکم خو یا ساته یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا مفتی نظام الدین سے رحم الله وی یماغه تقریر کې هغه ته وی چې یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا دا قید ګورې لګول لې دفه د وهم کوي چې وهم دا راغی چې کوم د خلافت بل فرض راغی نو دا کافر او په موږ باندې ضرور شي کنه نو الله په تاسو ضرور کې دی نشي لکه اوس چې په موږ ضرور دي مسلمانان دنیا کې زیات دي مال زیات دي طاقت هم زیات دي او غلامان د چا دي د يهودو د نصارو که چرته ست سعودي عرب خپل پیسې روکاو کی کنه د امریکای نه راو باسي د امریکای اقتصادي حالت په ټول ختم شي خراب بشي تنگ چنګ چول بشي امریکا به شي نه مسلمانانو چې ست پیسې مو مړي اوړي هغه بانکونه کی او هغه نظام د بانکونو دا جوړ کړ دی چې تر روپۍ د کلاسیک دا ټول هغه ته تاسو صرف ورق ته دغه بس کاغذ دی تاسو هغه حرج ختمولو د پاره څه کوي درې قوانين اولنې قانون چې پرده او امن باقی پاتې شي اے د ایمان والو ليستاذنكم الذين پکار دي چې اجازه تو غواړي تاسو نه کسان ملکت ایمانکم چې مالک شوی دي خلاص نه تاسو داغو والذین لم یبلغوا الحلم او هغه بچی تاسو هغه ځامن تاسو هغه رشتہ داران تاسو لم یبلغوا الحلم چې نه دی رسیدلی بلوغ ته بالغان شي لانه دي نو دوه هم تاسو نه ایجاد غواړي یعنی هغه ځامن تاسو یو زوی بالغ دی هغه بار وخت ایجاد غواړي یو زوی نابالغ دی وړي کې نو ستا کمرې ته بن راځي په درې وختونو کې ثلاث مرات درې وختونه درې ځلې درې وختونه درې وختونه کې وای اجازه غواړي ستا زوی د نابالغ دی یا د غلام د نابالغ دی مزدور نوکر نو درې وختونو کې واغون راځي کوم من قبل صلاه الفجر مخکې د مانزه د سحر نه ځکه سحر مون مخکې انسان څنګه پروت دی ایو وړ کې رانن وت حالات د انسان ګډ وډي کنه ځکه اکثر کپڑے سړی لر کړی وي بعض کپڑے په سړی منی وي نو څي هغه وړي کې بران نوزینو هغه به پردګي بوش وحين تزعون ثيابكم اكم وخت چیک دی تاسو خپل جامې من الظهيره د غرمې نه د غرمې د وخت تاسو کومې کپڑے دی یعنی غرمې وخت کې هم سړیغه قیلوله کوي کنه نو کپڑے لر کې هغه اضافي کپڑے لر کې کمی صوباسي بنین وباسي او بعض خلک غوړې داسې دي په خا په دې وترونو کې چاغو په ټولې کپڑے ورپسې وکړي چې پر وتل به ټولې به وکړي ومن بعد صلاه العشاء او رستو د ماسختن د مونږه د ماسختن مونږ رستو دا درې وختونه دی الله وی ثلاث عورات لكم دا درې وختونه د پردي تاسو دي دی وخت کې چې راځي نو ور پټکه اجازه په غواړي به اجازه به نه راځي او بعضې د غویانو په شانې د پلار کمرې ته برانه وستر برازن دغه که خورو اټرا ځکه ور وټکه وا تاسو کا نه تاسو پکې ایجاد پخله دا غواړو غره نابالغه چې بالغه غو بهر وخت تاسو کوي دو ډیر تلو رات تلون کې رات ډیر تلون کې رات تلون کې پتا سمانه تلون کې رات تلون کې تاسو باندې بازو کومه نه باز باز تاسو نه په بازو باندې یعنی دو بار بار زی یو مزدور دی کله یو شي پس راځي کله اچ هر وخت اجازه غواړي کنه دا به تکلیف ورته دا رنګ وړي کې ډېر دی کله بار دي کله دن دي او هر وخت اجازه غواړي هغه بیا ګرانه ده خو دې درې وختونو کې به اجازه غواړي که ورسیږي کله چې ورسیږي هغه واړه بچي د تاسو نه الحلم بلوغ ته وړکه بچي دي خو هغه بالغ شولې شو مزدور تاسو کربره تراته رشتہ دارو نه بالغ تاسو کربره تراته نو فلیستاذنوکم فلیستاذنو پس اجازت تی غواړي هر وخت اوس وس چې دی راځي د بالغ لک نو هر وخت به اجازت غواړي کما استاذن الذين من قبلهم لکه چې اجازه غوښتلو هغه کسانو چې مخکې د دونو مخکې د دونه بالغ شوی دي هغه کسان چې اوس اجازه غواړي چې هغه راځي نو ورته کې اجازه غواړي نو اجازه ته بغواړي به اجازه ته بنه راځي دغه واړه چې کوم بالغان شي بعضي واړه لوی شي کنه بیا زنانه وي دغه من کړه وړي کې لوی شي خیر دی هیڅ چل شي دا زمنګ بچي دی زمنګ داري الله وینا نه بیا به دې اجازه غواړي راځي با یا کور کې ناشته ده قواعد هغه بډایګانې زنانه چې ناشته دي نو که هغه د ځان نه خپل غټ پړونه چې کوم زنانه چې یا برقه کنه هغه که چرته تل وای نو چرونه خیر دی او الله وی کدای واچو نو زیات غوړه دی خو کوی نه چو نو خیر دی د کی اجازه ته ځکه هغه ته تکلیف ته او چتول د غټ پړونی هغه ته تکلیفي نو ول قواعد من النساء هغه بډایګانې د زنانونه الله تعالی يرجون نکاحا هغه چې لایق نه دي د نکاح یا امید نه لري د نکاح کولو نو فلیس علیهن جناح نشته ګناه پاغو من ان یضان ثيابهن چې کیک دی پړونی خپل ثيابهن مراد نور جامې نه دي صرف پړونی غټ صادری برقه غیر متبج غیر متبرجات بزینا چې نوې ښکارا کوونکی خپل زینت لره خپل ډول لره خپل ډول سنگار نه ښکاره کوي چې شونډې سری کی او بیا دا مټي سرګندې کی او ویخته میخته تور را تور کې بیا باروزی ګرځي داسې به نه کوي ډول سنگار به نه کوي هغه به نه سرګندوي و ان یستعففن خیر لهن او کزان بچ کی د سنا د وضع د ثياب نه د کې خودو د کپړو نه یعنی ک دینه ځان بچ کی چې دا پړونه لر نه کی پزان واچي به معذور به دا غنل کېږي چې موږ دې سم خلق سره ډوړې خرو کینو پاسو دوه ته به موږ خنخ کارو دوه ته به تکلیف وي نو له هغه دوه سره موږ ډوړې نه خرو او یا په عکس دی روغ کسانو به د معذور سره د دې وجنه ډوړې نه خړه ګناه به غنه چې کېدې شي د دونه موږ زر زر خو د دونه مخلاصو او دو کم اخري نو الله ویل ليس على الاعمى حرج نشته پړون باندې څه حرج تنگسیا او نه په ګډ باندې څه تنگسیا ولا للمريض حرج نه په مریض باندې ولا على انفسكم ان تاكلوا نستاسو په ځانونو باندې چې اخري تاسو یو ځای ډوړی اخري کې هیڅ خبره نشته یا د حرجن پوری دا کلام ختم شو څه تنگسیا نشته کې یو بل سره ډوړی خوري یو بل سره کېنه پاسای دا هیڅ ګناه نشته په حرج پکې نشته ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او نشته دی حرج په تاسو باندې که خورای تاسو ان تاکلوا من بیوتکم چې خوراک کوي د خپل کورونو نه ګور دا قید ولې ولګاو چې د خپل کورونو نه خوراک که کوي نو حرج پکې نشته ګناه نشته دا ولې وي ځکه ورپسې نور ذکر کوي کنه نو څنګه چې ته په خپل کور کې خوراک کې حرج نشتی کنه څنګه چې خپل کور کې خوراک کې لاړ شي کله ورچی خاني ته په خپل لاړ شي کچن ته ځان په خپل څه شي راوخلی اخري کله یو توې مال راوخله دغه شانی دا ورپسې چې کوم محرمات سره روان دي دوستان د هغو د کور نه خورین هم تا ته پکې څه ممانعت نشتی خو په دې شرط یا یو شرط دی پکې چې هغه ګورې نه خفه کېږي که چېرته هغه خفه کېږي نو بیا به یې نه خوري نو الله وایي او اکثر دا چې هغه نه خفه کېږي هغه کوم دی ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم دا چې تاسو خره د خپل کورونه او بيوت یا بایکم یا د کورونو د پلارانو خپلونه ستا د پلار کور دی د میرې مور کور دی د میرې مور خاوند جدا پاتې کیږي ته لاړ شه هغه کور نه خوري یا پلار نه جدا پاتې کیږي دا پلار ستا په خوراک باندې خپه کیږي او بیوت امهاتکم یا د میندو د کورونه او بیوت اخوانکم یا د ورونو د کورونه او بیوت اخواتکم یا د خويندو د کورونه او بیوت امامکم یا د ترونو د کورونه او بیا او بیوت اماتکم یا د داغه د کورنه خوري او صدیقکم یا خپل دوست کورنه نو پتا سو من سحرج نشتی پتا سو من سحرج نشي کو خړ یو بل سره یا تا دغه د کورنه خړه نو خیر دی اوس بل یو خبره ذکر کړي چې دا خوراک کا اجتماعي پکار دی په یو خانه کې په یو پلیټ کې پکار دی که جدا پکار دی د پنجابیانو د بنگالیانو یا د عام خلکو په شان جدا جدا او کني او پلیټ کې نو الله ویلی علیکم جناح نشته له ګنا پتا سمن ان تاکلوا جميعا چې اخرى یو زی یو پلیټ کې کینې لکه پښتنو شان یا تبلیغیانو شان یو زی کینې او خوراک وکړي او اشتاتن یا ځان ځان له خوري ځان ځان له پلیټون کې خوري دي ګنا نشتی بعض خلک وایي چې سړی جدا جدا خوراک پکې چاره وي نه جدا راشته سي قران ویلي هو خدای یو ځې خوراک چي کنه د زیات اولاد او اولاد ذکر چې جميعا مخکې کړل اشتاتن من فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم کله چې داخلي گئے تاسو کورونو ته فسلموا علی انفسکم نو سلام وای پوسی دن کې داغه باندې ګوره چې کله کور ته داخليږي کنه سلام وای بس سړی خپل کور ته دی په خزه بسوک سلام وای سره په زنانو بسوک سلام وای نبی علیہ السلام په پلان روان وړي کې جات کې منی بهم سلام وای د سلام خو دعا ده د دې وجه نه چې کور ته داخليږي کنه او ته دا وای چې زما کور موږ دي مالدار شو زمون په کور کې د خیر برکت راشي نو کور ته چې داخلي کې طریقه دا ده چې اول سوره اخلاص وایي او بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بیا درود وای نبی رسول الله باندې دا درود او اخلاص رو رو وای سوره اخلاص او سلام خپ زور وای په دې سره په دا سوره اخلاص ته شیطان میتان به وتختی سلام دی وی سلامتی به راشي تا په کور کې درود په نبی له سلام او حدیث سره خیر برکت راځي نو ستاد کور نه بشرونه وزي شیطانان به وزي نو زه سلام څنګه په خزه به سلام وای بعضی خزي په وقوفه هغه سلام نشي ویل په خاون باندې زه په خاون څنګه سلام شرمېږم څنګه شرمېږم سلام په خاون وای السلام علیکم دا خو دعا ده دارنګه مور کور ته ځي چا کورون ته ځي سلام وایا ولی تحیه من عند الله تحیه د حیات نه دی ژوند ته ویل کیږي دا خو یو ژوند دی الله تاسو لرا کړی دی الله تر طرف نه یو تحیه د پیشکشی دی یو گیفت دی گیفت گیفت پیژنې تحفه ورته وي عربی ورته هدیه وي دا یو هدیه ده د الله تعالی پیشکشی ده تاسو ته الله را کړی ده مبارکتن د برکتون والا ده طیبتن د زړونو خوشالولو د پاره ده زړونو سره خوشاليږي ګور السلام علیکم ورحمت الله ویا زړه به خوشحالي کې مینه به هغه سړی سره پیدا کیږي او داغه به تاسو سره مینه پیدا کیږي چې سلام وای کله چې ته پیغمبر سره ناسي په یو کار اجتماعي کې ناسي میټینګ شروع دی یا خپل امیر سره ناسي خپل کور مشر سره ناسي خپل مور سره ناسي خپل مشران ګوره مشر نبی علیہ السلام هغه دنیا نه تللی ورست صحابه هغه تللی ورست علما او تابعین هغه تللی وس چې کوم ستا مشر دی ستا د کور مشر دی ستا د دین مشر دی ستا د خاندان مشر دی هغه سره کې ناسي نو هغه چې ستا کار پیښ شو دا میټینګ فریدي نو داغه نه به تاسو کوي داغه د اجازه نه بغیر بنسي پیغمبر نه په تاسو کوي پیغمبر د اجازه نه بغیر نه دی الله وي یقینا مؤمنان کسان دي چې ایمان راوړل په الله او پر رسول باندې ګوره دې سره ایمان مشروط کړل و اذا كانوا معه کله چې وی دوی دا سره د دې پیغمبر سره خپل امیر سره علا امر جامن په یو کار جمع کوونکی باندې په یو جرګه کې ناشتي لم يذهبوا دون نزي نزي داغه د خوانه حتا يستاذنو تر دې چې اجازه غواړي داغه نه د دې پیغمبر نه اجازه غواړي د امیر نه الله وی ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله یقینا کسان چې اجازه غواړي تانا نو اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله دا کسان دي چې ایمان راوړل په الله او پر رسول باندې یعنی دا خلق ته چې د خپل امیر خپل مشر نه تاسو کوي چې موږ لاړ شو کلاړ نشو تاسو اجازه ته لاړ شو کنه فاذا فاذا استاذنوا کلی بعض شانهم که اجازه تو غواړي تا نه پیغمبر علی بعض شانهم د بعض کار خپل د پاره بعض خپل کارون د پاره نو فاذن لمن شئت منهم نو اجازه ورکا چاته چې ستا خوخیږي د دینه چاته چې خوخه شي اجازه ورکا او چاته چې نه خوخه اجازه مور کو ګور دا مطلب څه شو چې تا نه اجازه غواړي بعضی کس د کور د خاندان مشر وي کنه یو کشر نه بغلتی وشي یو کشر به د مشر نه پټ نه سوارخ دا مشر به ویني کنه دی ورته رخصت نه هغه پکې نه بده نه پټي نه که چې تا نه پټي خو جو پرې د ودی ورته وای تا دومره عزت ساتي پورا دی ورته تا ولې دا چالو کاو رټي وای خو چې هغه تا نه یو کار پټو کو په بل طریقې ورته نصیحت وکړه په بل وخت نو واستغفر لهم الله بنخنو غړه دوه د پاره د الله نه پیغمبر ته الله وي کله چې تا نه اجازه غواړي یا محفل ختمه نه دعا وکړه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دا بل ادب ذکر کړي مگر زوی دعاء الرسول لکه اوس چې بریلیان بي وقوفان چې غوباسي د دې نه یا محمد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله او ګورئ د نبی علیہ السلام ته په نوم باندې आवाज چته او صحابي نه کړي څوک دا روایت نشي کولی او په جبريل او په الله باندې به دا خبره نه قیاس کوي ځکه جبريل او الله خو دې آیت ته نه دي مخاطب کړي خو موږ مخاطب یو انسانان او پیریان مخاطب دي دا انسانان او پیریان بچغه نه وباسي چې یا محمد نه بلی کی چې یا محمد نه بلی کی یا رسول الله الله وی چې کله دا پیغمبر نسته د مسلې تپوس کوي کنه نو یا نبی الله یا رسول الله و دا من کل اوس پیغمبر نشتی نو چې ورته مو وباسه او یا د دعا نه مراد ده دعا د پیغمبر مخکې دعا ذکر شو کنه چې واستغفر لهم الله نو دعا د پیغمبر لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی دعا د پیغمبر په مېس خپل کې کا دعا عبادکم بازا په شان د دعا غوښتلو تاسو بازو لره باز یو بل لره یو بل لره تاسو څنګه دعا تاسو دعا مستجابه ده نه ده د پیغمبر دعا مستجابه ده هغه ته وکړي هغه دعا ته محتاج هغه دعا او پیغمبر نه اجازه نه غواړي روغ انده بل تندرست شي نو بل داس روغ غواړي وځي داس او تخ الله اذا کسان پیجنم چې پټ وځي تاسو د مجلس نه نو فليحذر الذين يخالفون عن امره فليحذر الذين فسوديريګه کسان چې مخالفت کوي د حکم د پیغمبر عن امره د حکم د پیغمبر یا د طریقې د پیغمبر د سنت د پیغمبر یو سړی مخالفت کوي ان تصيبهم فتنه دا چې وبرسیږي هغه ته مصیبت فتنه تکلیف پورته ورسیږي چې د پیغمبر د حکم خلاف کوي او یصيبهم عذاب الیم یا به ورسیږي دوی عذاب درناک الا ان لله ما فی السماوات والارض خبردار یقینا په اختیار د الله کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی هغه څه چې په زمو کې دی قد يعلم ما انتم عليه یقینا الله تعالی ته معلوم دی الله تعالی پیجنی ما انتم علی پاغه حالت باندې چې تاسو یې الله عالم دی پاغه حالت باندې چې تاسو په کوم حالت یې تاسو په حالات باندې الله عالم دی و یوم یرجعون الی او په هغه ورځ باندې چې وبګرول شي دی الله تا نو فینبئهم بما عملوا خبر بدر کی تاسو ته دا الله دا هغه عملونو چې تاسو کول تاسو په کوم حالت باندې په دنیا کې وای څه عمل په دنیا کې کو نه راغی به تاسو ته خبر درکې والله بكل شيء عليم الله پارشمنی علیم پوه دی الله دې په مرحم وکړي